بوټي دي دا خدای را لېږلی دی او خدای وایي دا ما ټول ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي د دې نه فایده واله خو د دې د فایدو اغشتو بیان د پاره خدای پیغمبران نه دی را لېږل خدای د انسان عقل او پوی او سترګو ته حواله کړی دی کما او دې کې د مسلمان او د کافر فرق هم نه دی کړی ټولو ته وایي دا درستخان یې د ټول جهان لپاره عام کړی دی چا ترې زیاته فایده واخیسته چا ترې کمه چا پکې هنرونه ډېر زده کړي چا پکې لږ زده کړي چا په بوټو کې په خلاګانو کې په نورو سیزونو کې ډېر مهارت حاصل که چا کم ځکه دې دپاره انبیا خدای نه رالی نه دي رالیږلی د انسان عقل ته یې حواله کړي کوه فیده ته والا او د دې نظام مطابق جون تیراوه دویم تشریعي نظام دی چې هغه د عقیدې او د عمل او د اخلاقو سره تعلق لري هغې د پاره خدای پیغمبران را لېږلي یو لاک څلیري زره زیات و کم او آسماني کتابونه یې را لېږلي دي څلور د پاسه سل کتابونه دې کې وای ته چې څه کار کې هغه کاوه څه کسب کې هغه کاوه خو عقیده به دې دی عمل به دې دی اخلاق به دې دی د عقیده او د عمل او اخلاق دا سړی په خپل عقل نشي معلومول چاته یو عقیده ښکلې ښکاري چاته بله عقیده چاته یو عمل ښکلې ښکاري چاته بل چاته یو ښوی خصلت ښکلی ښکاری چاته بل نو دا انسان په خپله نشو معلومولی دی دپاره خدای پیغمبران رالیږلی دی او اسمانی کتابونه پیغمبران اسمانی کتابونه ددی تکوینی نظام ښودنه نه کوی د تشریعی نظام کوی د عقیدی او د عمل او د اخلاقو د پیغمبرانو او د اسمانی کتابونو د تعلیم خلاصه دری خبری دی. ستا عقیده به سي ستا عمل به سي ستا اخلاق به سي بس اوس په قران شریف کې د غنو د کرلو چل نشته د الوګانو د تخمونو بیان نشته د چینجو د ماشو د وجلو بیان نشته د کسبونو بیان نشته چې کم کسب بکې دا تا ته پریخي دی کوا خو عقیده به دې دی چې دا کائنات چا پیدا کړی دی دا ونې غنې او بوټي دا چا پیدا کړی دی او موږ خو نو سل کاله مخکې نیو دی سل دا چا راوستی و دنیا ته او په دغه دغه لوی خدای چې موږ را لېږلي هغه په کومو خبرو خوشحالېږي د هغه متعلق په څه عقیده لرو او موږ د دې سلو کالو تقریبا ژوند نه پس په کوم خوا ځو د نيش نه راغلي یو بل خوا به ځو کوم جهان دی هلته به څه وي موږ نه به څه تپوس کېږي پیغمبران دغه وایي سړي ته عمل په باره کې کوم عمل به کې کوم اخلاق به کې دا دې دپاره ده چې بعضې خلک پوهېږي نه د شریعت په خبرو یا د عالمانو په خبر دی عالمان مونږ ته د الوګانو چل ولې نه خای د د سیکل د پنچر کولو چل ورته نه خای هلکه تاسو د پیغمبرانو د علومو نه خبر یې او خو د دې د پار راغلی دی او عالمان درته هغه بیان کوي چې کوم پیغمبران راغلي دي د کوم شي دپاره دا علم خدای پاک خاصو بندګانو ته ورکړی هر چا ته نه دی ورکړ پاتې شو د الوګو د ټماټرو د اوسپنو د بمونو موټرو لارو جوړول تا ته پریښي دي کوه کسب چې څنګه کې شریعت پکې پابندي نه ده کړې خو دا ته به ګورې چې دا خو د خدای د قانون نه خو خلاف پکې نشته هغه خبره خو پکې نشته چې خدای په خپه کې هغه خبره خو پکې نشته چې زما آخرت به تباه کېږي تا ته دا وایي عقیدې ته ګوره عمل ته ګوره اخلاقو ته ګوره باقي کسب چې څه کې ډېر خلک په دې مطلب نه پوهېږي نو په دو غلطو کې مبتلا شي څوک د بعضې څیز دپاره ضروري کارونه هغه نه اختیاروي تش دعاګانې کوي نو دا د ده غلطي ده تیارېږي زموږ د ښکلي پیغمبر نه لوی ذات څوک دی په مخلوقاتو کې هغه جنګونو کې صرف په دعا باندې او په ختم خواجه ګانو کفایت نه دی کړی دویم کړی ده خو د اسبابو نه یې کار اخیستی دی صحابه برابر کړي دي صفبندي کړې ده خندقونه یې اوښکې دي توره یې راغشتې ده چړې راغشتې دي او بیا د هغې نه پس یې دعا کړې ده خدای پاک ته ما اورېدلې دی وی روس طرف ته یو علاقه وه د بخارا سمرقند وغیره روسیان پرې رانه دا چې بعض ځای کې پیران ډېري نو چې د شریعت نه نی خبر نو په غلطو کې مبتلا کېږي راځئ چې ختم خواجه ګان وکړو چې چوف کړو چې دا کافران وتښتي هلکه ټیک ده ختم خواجه ګان خو مخکې ولا تیارې وکړه د تورې مقابله په تور وکړه او د سړو مقابله په سړو وکړه او د آلاتو مقابله په آلات وکړه خدای دا تکوینی نظام را لېږلی دی او تا ته وایي د دې نه کار واله کار ته واله بیا خدای ته زاري کوه او چې تش لکه د سړي پټي وي او پټي ته نه ځي نه یو بخور کوي نه پکې تخم اچوي، نه یې پټۍ برابروي او خو دعاګانو او ختمونو له زور ورکوي چې خدایه زما پټی زرغون کړه، زما کدوان ښو کړه، نو دا ستا غلطي ده، نه د دې لپاره سورت یاسین راغلی دی او نه د دې لپاره ختم خواجه ګان راغلی دی او نه د دې لپاره مراقبه راغلې وي، د پټي لپاره به د پټي کار وکړې، بیا خدای پاک ته ځان وسپاره، دا د دین خلاصه ده. هر کار چې سړی کوي کوه او حکم دې تا ته چې تا به یې کوې. جنګ کې به تش په دعاګانو کفایت نه کوې. رزق کې به صرف په دعاګانو کفایت نه کوې چې زه به جومات کې کېنم او مراقبه به شم او خدای نه به سوال کوم. خدای چا له رزق داسې نه رالېږي چې ټوکرۍ کې د اسمان نه راځوړند شي او ښکته راشي. د معجزو انتظار مه کوه، خدای خو هر څه کولی شي. د بم د توپو د اسلحو به خدای پاک ته زاري کوه چې خدایه زما په لاس کې چې څه وسو امې وکړل باقي ستا فیصلې دي کسبونه دقه شان سړی که سوال کوي د کسب نه سوال بند نه حلال روزي به ځان له ګټې رزق خو خدای ورکوي خو تا ته د اسبابو نه کار اخیستلو ویلي دي چې اسبابو نه کار واله د حضور زمانه کې یو سړی راغی سوال یې وکړ نبي کریم ورته وویل څه شته در سره کور کې او یو ټاټ شته ټاټ د ناستې ټاټ ویې ښه دا وراوړه راویړه دلته چاته وي دا څو کلي په بیه یو وې زه به یې په یو روپۍ والم وې د دې نه زیاتې څوک ورکولی شي بل وې زه به صاحب په دوه روپۍ غواړم وې ښه راوړه ټاټ یې په هغه خرڅ کړه سړی هم ناست یو دوه روپۍ ورکړې هغه ما سړي له ورته وې په یو روپۍ باندې بال بچ ته رزق واچوه او په بل روپۍ باندې تبر پلکې راوړه نو هغه لاړ پلکې عربو ته به د هندوستان نه دا سامانونه تلل پلکې یې راوړه لاس کې وله حضور په خپله وکت او لاس کې په تبر کې بند ورته وی لاړ شه د غر نه لرګي راوړه او د دشتې نه چې یوه هفته دې زه ونه وینم تبه او لرګي به یې راوړل او خشاک یې خرڅم پنځلس ورځې پس راغی وی پیسې دې جمع کړې دي وی او دومره مې جمع کړې دي وی ښه دا ښه وه چې خپل د نر غوندې کسب وکړي او که سوال وکړي پام کوه خدای چې کوم ذرائع را لېږلي دي هغه ذرائع به استعمالوي دا ټول کسبونه د حضور په زمانه کې او صحابه او کرامو کړي دي او ته د اسبابو نه کار په دې لې چې ما ته د خدای او د رسول حکم دی او دا د هغه نظام دی ډیر خلک وایي مسلمانان ولی رستو شو د کافرونه نو بنیادی وجه دی چې حاکمان زموږ د مسلمانانو اکثر په عیش پرستۍ کې مبتلا دي او دوی اجتماعي فکر نه لري کنې ولې رسته کیدو او بعضی پیران هم داسې خبرې کوي چې بس د دنیا کار مه کوه کینه جماعت کې کینه وظیفه کوه نه د دنیا کار چې په دې نیت کې چې خدای حلال روزي راکړي او ما خدای د سوال نه بچ کړي او د پیغمبرانو د صحابه کرامو سنت او طریقه ادا کړم نو قسم دی دا د دنیا کار نه دی دا ټول د دین کار دی دا دنیا درته خدای په دین حسابوي زه اکثر یو مثال وایم دوه سړي یو مسلمان بل کافر د مسلمان هم شپې تجربه ځمکه یو د کافر هم ا کافر ناوخته راپاسي خو پټي له لاړ شي او د پټي خصمانه چې څه کار یې پکې هغه وکړي او غرمې پورې پټي څخه سنبال کړي بیا غرمه کې راشي وده شي ماسپښین بیا یې ښځه د ګوتې نه ونیسي بازار ته لاړه شي د صدر او مازدیګره پورې بازار کې وګرځي بیا مازیګر نه پس ماښامه پورې سینما او ټیلی ویژن وګوري بیا د ماسخوتن نه پس نیټ کلب ته لاړ شي دواړه ګندګي وکړي او شراب وڅکي اوده شي سهار ناوخته راپاسي خو چې راپاسي نو خپل پټي له لاړ شي بل طرف ته زما مسلمان ورور دی دی خو سهار وختي پټر شو کې بیا چې پټي له لاړ شي او اخلاق به هم په هغه طریقې چې کوم هغه دویم نظام کې راغلی دی خپله عقیده او عمل او اخلاق به نه پرېږدو او باقي محنت به کوو که د ښځو مناسب کار یې ښځې به یې کوي او که د سړو مناسب کار یې سړي به یې کوي خو بې حیایي به نه کوو ځکه بې حیایي بنده ده د خدای نه به انکار نه کوو ځکه دا بند دی آخرت به نه هېروو ځکه دا بند دی نه عمل به د قواعد د شریعت مطابق عمل اخلاق وره داسې خدای دا دنیا او نظام ټول مونږ له پیدا کړ نو دواړه ناپوهه دي هغه پیران هم ناپوهه دي چې هغه وایي د دنیا کار پرېږده نه همعقله ده هر ته چا رزق خدای پاک داسې د اسمان نه خدای له چا نه رالېږي زموږ ښکلی پیغمبر او د هغه صحابه او کرامو د دنیا کار کړی دی که نه دی کړی زموږ ښکلی پیغمبر چې پیغمبر نو نو هغه تجارت کو ګړي چیرلې هم سرولې دي په هلکانه په مزدوره د دې نه بزیات سي او به رستو چې جهادونه شروع شو وی خدای زما رزق زما د توري په سوري کې مقرر کړی ځکه جهاد کې به غنیمت چې راغی نو د حضور پاک پکې او د اسلامي حکومت پنځمه حصه نو پنځمه حصه کې به پنځمه یعنی د ټول مال پنځشتمه دا به د حضور پاک په اختیار کې وه او څلورمه څلور حصې به په هغه پنځو کې هغه به په مصالح عامو لګولې په مریضانو په هسپتالونو د جهاد په آلاتو اغشتلو په اسلحه او په اسونو په اوښانو او هغه څلور حصې د ټول غنیمت په هغه د مجاهدینو برخه وه نو وی جهاد سره زه په خپله کسب نه شم کولی بیا صحابه او کرامو ټولو کسب ابوبکر صدیق په د کپړو تجارت کو چې د امت بهترین انسان دی بجا دغو خلیفه شو صادرونه په وګواچول بازار ته لاړ خرڅول عمر صاحب مخې له ورغه وی صاحب دا څه کې وی ځان له حلال روزي نه ګټم وی اوس توا جمعات کې ناس ته تا باندې بل ذمہ هغه پدې پیدا کوئی حلال روزي بم ګټم ځان لکه وی نه اوس په امت دا فرض ده چې طالب د بیت المال نه تنخواه مقرره ځکه ته د هغې په خدمت کې مشغوله ته به خپل کسب نه راوست او مشران صحابه را جمع کړ ابو بکر صدیق پاسې دوی زه ځان له د نر غوندې رزق ګټلی شم بال بچ له ګټلی شم ما له خدای پاک چې الله کړی خو دې راته دا وایي چې اوس په ته به هر وخت ناست د مسلمانانو په خدمت کې او د ستا د بال بچ او ستا خرچه په مسلمانانو ده نو د ده ستاسو څنګه رای د هغوی وي دقه رای زمونږ هم ده وی ښه ماله دومره مقرر کړه چی څومره مخکی زما وه نو هغومره یې مقرر کړه چی څومره یې د خلافت نه مخکی خرچه وه هغومره خرچه یې د بیت المال او باقی د مسلمانانو عمر صاحب او حضرت عثمان به د دانو تجارت کو د زیتونو د خجورو د غنمو حضرت علی صاحب به زمینداری کوله او د حضور تره دی حضرت عباس صاحب عطر به خرڅول نو یو سړی هم بې کسبه نه دی پاتې انصارو به زمیندارۍ کولې اکثر ځمکه د هغوی وې او مهاجرینو به اکثر تجارت کو خو هغه وخت کې چې د جهاد حکم به راغی بیا به تلل یو صحابي دی نوم یې دی عبدالرحمن ابن عوف مهاجر نو حضور مبارک د دې مهاجرینو د امداد او د حمایت لپاره یو یو مهاجر انصاری سره رور ک وې زه تاسو دواړه یو ځای اوسېږ نو تقریبا ټول مسلمانان چې هجرت یې کړی د شپږ نیمې شلې کسان نو د انصارو سره یې رور رور کړ نو عبدالرحمن ابن عوف چې د چا ورور شوی و، د مدینې د صحابي، نو د هغه نوم دی سعد ابن الربیع. هغه ځان سره بوته کور ته، پرده نه وه هغه وخت کې. وایي زما دا دوه ښځې دي، وګوره چې کومه ښځه دې هغه ته ځان لږوي، کومه ښځه دې خوښه وي زما، نو چې زه یې پرېږدم او ته به پرې نکاح وتړې. وایي نه! خدای دې ستا ښځې ته له مبارکې وي ښځه ما باغونه دي د خجورو نو راځه چې پکې قدمونه درته والم نیم ستا او نیم زما زه حضور ته د حضور پاک زما ورور کړی وی نه ستا ځمکه د خدای پاک تعالی مبارکه هل من سوق فيه تجاره بازار شته په مدینه کې چې زه پکې خپل تجارت کوم وی او نو هغه وخت کې د زرګرانو یو بادار و سوق بني قینقاع یې ورته نو لاړ نو ځان سره یې چېرته هجرت کې یو روپۍ ورسره پاتې وه په یو روپۍ قجورې واغشتې او شکور یې وکته په هغې کې کېښوده او بازار کې کېناست قجورې قرضه قجورو کې خدای دومره برکت واچو چې بیا د پیو د مستو دکان وکړ بیا ورځ راغې صحابه بې تکلفه ژوند دی تېر کړ واده وکړ خو نبي کریم ته هم ان نه ویل راغې جامې د واده اغوستې وې ناغه وخندل نبي کریم ورته وایي محیم خیر خو دی دا رنګینې غوړې جامې دې څنګه اغوستې دي وی صاحب ما واده کړی دی څوک دې کړي دي فلان کې خاندان کې څومره مهر دې ورکړی دی وی د قاجورې د اډو کوم رسره زر وی ښه ولیمه وکړه بیا وروسته نبی کریم وفات شوی دی نو د ده تجارت کې خدای دومره برکت واچو چې دا مصر او شام فتح شو نو د ده نوکران به تلل او راتلل ایجنټان بیا یو ځل عمر صاحب خو د دوو حکومتو سره په یو وخت کې جهاد د ایران حکومت سره او د ایټلي حکومت سره د روم روم ته اوس ایټالیا وایي ایټلي دا عیسایانو او دا ایرانیان چې دا تشپرست او د اور عبادت یې نو په یو وخت کې د دوو عظیمو حکومتونو سره هغه وخت کې د دې دواړو حکومتونو داسې حیثیت و لکه د روس او د امریکې، ټول خلک به ترې مرعوب وو، ځکه دا واړه واړه حکومتونه ټول د هغوی تابع وو او عمر صاحب په یو ځل دواړو سره جهاد کاوه. دومره زړور و، نو یو ځل وایي، اسونو ته ضرورت دی د مسلمانانو. نو عبدالرحمن بن عوف پاڅېد. وی سه پنځه سو آسونه به زه د خپل طرف ورکړم پنځه سو آسونه څومره ډېر شي یو ځل بیبیانو له ورغې د حضور پاک بیبیانو له چې د مسلمانانو میندې دي وی دا باغ ما تاسو له درک یو باغ یې غشته وی د دې منافع خجورې سامان هر څه ستاسو ابه هغوی خرڅ کړی دی ځمکه ځکه مدینه کې خو ځمکه ګرانه په ښار کې په دولس لکه روپۍ هغه وخت کې خرڅ کړی خو یو ځل د خدای هغه یاره او دغه ترې نه دی هېر شوی نو روژه ماتوله په حرم شریف کې مکه مکرمه کې نو نوکران ورته دا قسمه قسمه څیزونه ایښي وو روژه ماتې وخت د داسې وکتل په ژړا شو وی خدای مصعب ابن عمر هغه شهید شو او دو بوره به ځان نه راتاو کړی او حضرت حمزه شهید شو او داسې د هغه حالت وی هسې نه چې د آخرت هغه فیدې خدای مونږ ته ټولې په دنیا کې را رسوي نو جړل جړل هغه خلاص کاک ته پاتې شو نو حلال روزي ګټل دا په انسان فرض دی د حضور زمانه کې د قصابه پیشه وه یو قصاب بل دعوت ورک هغه وخت کې نبی کریم ناستو او درې وې تاسو قربان درې کسان ورسره وې تاسو زما دعوت قبول کې راشه به نه راخه ورغه هغه ولا دا وخه پخ کړي خو چې دوی تل په لاره ورسره یو بل سړی هم داسې روان شو، نو هغه ته خو نبي کریم څه نه وې، خو چې کوڅې ته ور ورسېد، وې دا سړی مونږ سره زیاتي راغلی دی، که ستا خوښه یې را به شي، که خوښه دې نې نه به راځي، وې نه صیب چې تاسو سره راغلی وې اجازت دی. یو ځل ورته بي بي وایي، قربان دا قصابان غوښې خرڅوي، نو بعضې بانډو کې اوسه پورې زمونږ علاقو کې به هم په شکرو کې غوښې خرڅېدې، په دې بانډو کې خصوصاً. نو غوښې خرڅوي پته نه لګي چې بسم الله پې ویلي که نه وی تاسو پې بسم الله وایه نو د نبی کریم مقصود دا دی چې یو ظاهره یو سړی مسلمان او لین دین کوي نو دا شکونه په زړه کې مه راوله مسلمان دی اخر د خدای نوم به پې اخیستی سودا مه کوه د زرګرۍ پیشه وه د لوارۍ پیشه وه یو لوی صحابي دی خباب بن عرت هغه به تورې جوړولې زغره به یې جوړوله د کپړو جوړول پیشه وه یوه ښځه راغله نبي کریم ته وایي زه څادر جوړوم په خپل لاس تاله مې یو لنګ جوړ کړی که قبله وی ښه نو راوړه دا دی پیشو پورته پیشه کې څه عیب نی نه جولاتوب کې نه قصاب توب کې نه زرګری توب کې نه په لوارۍ کې نه په ترکاڼۍ کې خو چې د شرع مطابق وي چې حرام او حلال تمیز پکې کې د خدای د طرفه غنې او دا وی چې یاره ما ته د خدای او د رسول حکم دی چې حلال روزي بزان لګټم ګرانو مینوالو زموږ د دکان پته یاد لرئ سرایدین اسلامی کیسر اینڈ سټډي سنټر حنیف الله اینڈ قدرت الله دکان نشترآباد براستا مدینه مسجد نس سکندرپورا چوک پشاور موبایل نمبر دی 0301 8891 321 د موبایل دویم نمبر زیرو تین سو پینتالیس اکانوے سینتالیس ایک سو پندرہ ناشزی والا لنګ راوړه هغه واغوست او هغه وخت کې ضرورت مو ځکه خپل لنګ یې زوړ شوی او شلېدلی نو کور ته لاړ هغه زوړ لنګ یې لر کړ او دا نوی یې واغوست چې راووته یو ورته وي قربان مبارک شه بل ورته وي مبارک شه یو صحابي ورته وي صاحب ډیر ښکلی لنګ دی خو دا ما له راکړه وی ډیره ښه کور ته چې مجلس ختم شو کور ته لاړ نورو صحابو دې صحابي ته په قار شو وی هغه د ضرورت وخت کې او چا وله دومره په محبت راوړه او تا ترې وغوسته او تا ته معلومه ده چې هغه نه چاته نه کوي دا دې څه وکړه نبي کریم هغه زوړ واغوست او نوې دله بند کا را ویلې ګه دی صحابي وي زما لنګ په دې خوښ دی چې هغه یو ځل اغوستی دی او ما وې چې دا لنګ زما کفن شي نو ما د خپل کفن د پاره اغوستی دی نو احادیثو کې راځي بخاري شریف کې هغه لنګ یې ساتلی وم هغه یې کفن که ځان له نو دا ټولې پیسې راغلې دي لواري قصابي زرګري ترکاڼي، کپړې جوړول او کسبونه او کله داسي چي سړی د حکومت ملازم وي نو دا هم په کسب کي داخل دی خو د حلال او د حرامو تمیز او خدای نه هیرول او اخرت فکر کول دا ضروري خبري دي نو ستا هغه کسب به خدای ټول په عبادت کي حسابوي نو سړی دي حلال دا ټوله دنیا خدای موږ له پیدا کړي هر قسمه فن زده که. او هر قسمه کسب یې زده کړه او هر قسمه ژبه یې زده کړه که سړی د دشمن نه هم داسې هنر زده کړي چې هغه ستا په جهاد کې په کار راځي زده کړه ترې بم ترې زده کړه ټوپک ترې زده کړه دا خندق چې حضور مبارک د خندق په جنګ کې کړو نو دا د مجوسو طریقه و د ایرانیانو سلمان فارسی ورته وی صاحب زمونږ د مجوسو د ایرانیانو د کافرانو هغه زمانه کښې د هغوی دا رواج دی چې دشمن پرې زیات وي او دوی لږي نو ځان نه خندق راتاو کړي نبي کریم یې ډیره ښه ده نو دا د کافرانو یو ذریعه جنګ وه خو حضور مبارک هغه خپله کړه نو سړی د کافرانو د جنګ ذرایع هم خپلولی شي او ځان پرې کلک کا. چاوي زمون کلی کې پنډې ګیب کې زما کې وي او زمون پلاران نکونو په قبضه کې وي او کورونه په جوړ کړی دي اوس رانو حکومت فی ګر او یا زر روپیا غواړي نو که دا مخکې ملکیتونه ستاسو یو حکومت درکړی وی او تاسو ته یې پرېښی وی بیا خو د دوی اخیستل ظلم دی او که نه سرکاري ځمکه وي حکومت درنه د هغې اوس عوض غواړي نو بیا خو عوض به ورکوی نو شل زره ما سره پنځوس زره دی او شل زره د بانک نه اخیستی شم که نه سود خو ښه کار نه دی د سود اجازت درته نه شم کولی باقي ستا خپله خوښه ده ربیع الاول کې بعض خلک عید میلاد النبی کوي نو که د حضور مبارک سیرت بیانېږي د هغې معجزات بیانېږي د هغې کارنامې د هغې تعلیمات او اخلاق نو دا ښکلې خبره ده او د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه ده یا څوک په شکرانه کې صدقه وکړي خیرات وکړي چې خدای موږ سره احسان کړی دی خو که جلوس ملوس وي نو صحابه کرامو دا نه دی کړی او یا نور رواجي خبرې نو دا په شرع کې نشته د نبی کریم تعلیمات باندې عمل کول او د صحابه او کرامو په جون جون تیرول دا د شریعت حکم دی نو شریعت نه خلاف کارونه خنه دي چاوی د آیات کرسی فضیلت تاویل چې ما ته نه دی معلوم خو موقع ته مفتی شفیع صاحب لیکلی دی په ډیر ښه کدا معلومی چې دا حدیث صحیح دی او دا ور سره لیکلی نو عمل پکاره چاوې که چا په زمیدارې چاله پټې ورکړي چې کارا ورې به نیم ستا نیم زما نو عشر به پچای نو مالک به د خپل حصې عشر ورکړي زمیدار به د خپل حصې ورکړي چاوي عیسایانو سره لاس ملاول څنګه دی خیر دی شریعت دا خکل دین نوم دی دا نفرت دین نوم نه دی نفرت د عقیده سره دی باقی د انسانیت په حیثیت بستړی مشي کول شي که ګوانډي ور سره احسان کوا مړې جمع دی ور سره کوا چې ته د خپل خپل اخلاق نه متاثر کې کچوړي وی کبلی چوړې مې انسان دی کنه زمونږ دین کې دغه نفرت نشته چې کوم د عیسایانو په مذهب کې دی عیسایانو کې د سپین او د تور هم فرق که افریقې ته لاړی کنه نو د عیسایانو خلک عیسایان کړي دا تور خو تور ته د اجازه نشته چې د سپینو په سکول کې سبق ووایي تور ته د اجازه نشته چې د سپینو په هوټل کې ډوډۍ وخوري تور ته د اجازه نه چې د سپینو تفریحګاوي سیرګاوي د پکنک مناولو ځای نه وي او هغې ته دې تور لاړ شي پابندي ده پرې نو زمونږ دین کې دا نشته تور او سپین بلکې غیر مذهب سره هم تعلق ساتل شي خو تعلق به د دنیا د معاملاتو پورې د زړه مینه به نه چې د هغه تهذیب ته قشته وګورې او د هغه عقیدې ته نو ورته وی بچی کلمه وایا هغه پلار ته وکتل پلار ورته وی اتی ابو القاسم نبی کریم چې سوی دا ومانه خدای پاک هغه کلمه ویله حضور پاک ډیر زیات خوشاله شو وی شکر دې چې خدای دا اور نه خلاص کړ نو د يهودي تاسو هم کړی عیسایانو يهوديانو په مدینه منوره کې که سلور رکعاتو کې امام په خطا پړم به قاعده کې سلام وګرځي او مقتدی ول الله اکبر فتور کې نو ټیک ته سجده سهو وبو کې ځکه دې دا اشهد ان محمد رسول الله نه زیاتی نه است دا او دارنګه دا سړی هم ګنهګار دی، دا د مونځ والا که دی غلط ځای کې ولاړ وي، ولې لارې سره ودرېږئ، ستنې ته مخامخ ودرېږه، دېوال ته نږدې ودرېږه، چې د تلونکو راتلونکو ته تکلیف نه شي. خدای پاک دې وبخښي، چا لیکلي، زما مور. نورې خبرې هم لیکلې خو خدای پاک دې وبخښي وی وفات شو نو خدای دې ورسره احسان وکړي سفر د کوم ځای نه شروع کیږي سفر چې د خاریې نه وځي آخري کور او آخري منډی وي یا چونګي وي یا چک پوسټ وي نو د هغې نه چې ووتې نو بس هلې به دې سفر شروع کېږي او چې واپس راځې نو چې هغه ړومبي ځای ته راورسې نو بس ستا سفر ختم شو. کوره پورې نه ده، د ښار او د کلي اخري سره پورې ده. چا وې که سړی سر ږمنځوي یا ږیره. او ویښته ترې پروزي نو ویښته به څه کوي؟ همداسې دی غورځوي. ښه دا ده چې ویښته یا نوکونه سړی د یوه پاک ځای کې برطرفه ځای کې وغورځوي. ځکه د انسان دا ځای عزت دی نو په ګندګۍ کې یې مه غورځوه بغیر د پلیتو ویښتو نه. د سود په پیسو خپل قرض خلاصولی شي. که قرض دې د هندو نه اخیستی نو خلاص یې کړه. خو د سود کاروبار ښه نه دی ګود نیوالی اورل زما خیال دی د سائل مقصد دا دی چې حضور مبارک لعنت ویل دی پاغه خزا چې نور خود له خالونه وای او په هغه ښځو چې د خال مطالبه کوي دا خالونه وال یا روزي نری کول یا ویښته د مخ نه وښکل دا د ښځو دپاره خصوصا منع دي نو چې کومې ښځې یا غاښونه تیره کړي سوان پکې ووایي دا شریعت بند کړي دي یا د ویښتو سره ویښته تړي ځان له ویښتو اوږده کوي یو خو پیوې دی او مساله ده هغه خیر دی خو ویښتو سره ویښته تړل دا د جاهلیت یو رسم نو دا بند دي په شريعت کي دا کار چي څوک کوي کسبګر دا هم په لعنت ده او چي څوک د بل نه مطالبه کوي چي ماله دا وکړه په هغه هم لعنت راغلی دی. نیک نشان. داسې؟ دا خو ماته نه ده معلومه. چاوې دا په یونانۍ ژبه کې د دیوي نام دی، د د بوتې، نو ماته دا پته نه لګي. دا چا څه دغه لیکلی دی چې فلانکي ځای کې ګورګټلی تحصیل کی حکومت ځای روان کړی دی جومات هم پکی وه هغه هم روانی نو وای څه ووای نو ددی عوامو جومات سره څه تعلق دی تاسو لاړ شی حکومت ته مطالبه وکړی او که جومات درله جوړوی خو ښه ده په سرکاری ځایونو کی که چا جومات بی تپوسه جوړ کړی نو غلطی یی کړی ده دی سره د جمعی د خلقو څه تعلق نشته. د حکومت خو یو خبره نه ده چې موږ ورته وایو چا وی که د ښځې او د خاوند جګړه او خاوند قسم وخوري چې زه به تا سره نه سملم نو دا قسم یې ګناه ده دا قسم دې مات کړي درې روژې دې ونیسي یا لسو مسکینانو ته دې ډوډۍ ورکړي شل کیلو غنم فقیرانو باندې تقسیم کړي او یا لسو مسکینانو ته به جامې لي دا د قرآن شریف حکم دی او داسې قسم خوراک ناروا دی د روا کار نه به قسم نه خوري لکه سړی چا ته وایي زه به درسره خبرې نه کوم یا ښځې ته وایي ستا د لاس ډوډۍ به نه خورم یا به تا سره څملم نه نو دا خو ناروا قسم دی ولې د هغې حق تا ختم کړ نو دا قسم ماتول ضروري دی کفاره به یې ادا کړي. چاوي زه او د مانځل پاسې دې نشم غړې مم ځان ته یقین او بهم نشم نو شارته د سورته کهف اخیری څلور آیتونه وایا او دم کا نو که چا در تخودل او تجربه سی وینو ټیک دی او عمل له او دا هغه ګنټه ځان تکې د ټنګار کې سړی یو ځل دوه همتو کې بیا را پاسي او چې ته ځان په زور ناراست کې نه په خپله به نه را پاسې که پنځه روپۍ درته چا رایاد یې کړه نو څنګه به را پاسې یا د پیالې چای تمه بیا خو به ښه را پاسې دا بې خوندي ده چاویز کونډه ښځه هم درې مې لوریانې دي یو مې زوی دی او پی آی ای کې مې خاوند نوکر و وفات شوی دی ما له حکومت درې لکه روپۍ راکړې دي ما په بینک کې ایښي دي زه د هغې منافع خورم نو هغه ګټه غشتل بند دي د بانک منافی سود مضاربت باندی چاله ورکه په تجارت په اعتماد سړی بانک کی بعضی شاخونه یی پیلیس خو هغه هم اکثر په سود باندی روان دي کنه هغه په فارم کی دا لیکلی چی نفع او نقصان دواړو کی په شریکه د قاعده مطابق خو روا دي خو کوي په سود نو په وس دې سړی په بېنک کې پیسې نه ږدي، د مجبورۍ وخت کې خیر دی او که ګټه پرې راواله راله راویله خو چرته چاله یې ورکړه، یتیم خانه کې، مسکینانو باندې، طالبانو باندې، غریبانانو باندې. په مانځه کې چا صراط المستقیم په ځای صراط المستویم وویل. نو دی غلطی وکړه صراط المستویم لفظ د قران نه دی چی د قران شریف د لفظ نه وزی نو به مونږ خرابیږي په پرلته سړی کې ناشتي ډوډۍ خوري نو څنګه ده حضور پاک په پکوندو کې ناشته یا به خپې دواړه ودرولې او کې به ناس او که سړی نشي کې ناشتي تکلیفي ورته په پرلته دي کینې خیر ده دا نه شو ویلی چې ګناهګار دی، خو دا وایو چې حضور پاک به داسې خوراک نه کاوه، هغه به ډېر په عاجزۍ خوړه، وې زه داسې خورم لکه غلام چې د مولا مخکې ناست دی او ډوډۍ خوري، نو یو خپه به یې لکه د قیدې په شکل وه او یو به یې ولاړه وه، ډوډۍ به یې داسې خوړه غونډ، وې زه داسې خورم لکه بنده چې د آقا مخکې ډوډۍ خوري. چاوي زما چاچی ده خو په خپل هم غلطه ده او غلط خزم چلی خاوند هم جمدې دی زوی هم جمدې دی هغوی ورته څه نه وایي زړه مې دا غواړي چې مړه یې کړم خو تا نه مشوره نه غواړم نه قتل اجازت نشته ستا پې څه کار دی که په خوږه نصیحت ورته کولی شي ښه پخه قتل او قصاص اخیستل دا د حکومت کاري ښه شخصي طور سره چاته اجازت نشته خپله ښځه هم نشي وژلی خپله لور هم نشي وژلی ځکه دی خو دغه وخت کې جذباتي نو دی هم مدعي دی هم فیصله کوي فیصله د هغه چا کار وي چې هغه نه د مدعي سره تعلق وي نه مدعی سره چې ښه سوچ په فکر باندې فیصله وکړي نو چې سړی په خپله مدعي په کوم کار کې ته هغه فیصله په خپله نه شې کولی نو په خپله په چا حد جاري کول دا په اسلام کې نشته دا د حاکم وخت کار دی مونږ چې د اسلامي حکومت غواړو خو په دې غواړو چې د خدای قانون هغوی جاري کړي جرایم هلې ختمېږي چې د خدای قانون جاري شي نو تا ته په خپله اجازت نشته د قتل. دا یو قصه وه ما د بل عالم نه اورېدلې ده او بعضې اولیو ته خدای کرامتونه ورکړي نو کرامت د اولیو حق دی او زمونږ پې عقیده ده حمام کا پیشه حلال ہے یا حرام حمام د غسل خانو حمام کې یادی نه پیشه کې څه بدی خو نشته چا حمام کولو کړی او خلکو نه پیسې لې هغه پکې لامبي دې دې ورته وبا چې یعنی یخ او ګرم او بو تنظیم کې خیر ده زهار دې ته وای چې سړی خپل خزه ته دوی چې ته په ما داسې لکه د خور پشان یا د مور پشان دا د قران شریف په تیشتمه پاره په سر کې حکم ده نو دیو له بالغ ښځه حلالېږي چې د هغې کفاره ادا کړي کفاره یې دا ده چې یو مره یې به ازادوي که مره یې نه لکه زموږ وطن کې نو دوه میاشتې پرله پسې به روژې نیسي که روژې به یې نه شي نیوې نو شپېتو مسکینانو ته به ډوډۍ ورکړي دې دواړو شپېتو مسکینانو کې مخکې نه نزدېکت کولی شي خو شپېته مسکینان به ورکړي او دا دوه چې دي هلې به هغه کوي چې دا دواړه کفاري پور یعنې مرۍ ازادول یا روژې نیول دا به د نزدېکت نه مخکې کوي، ځکه قرآن شریف کې خدای پاک هغې سره من قبل ان یتماسا ویلي دي، نزدېکت به نه کوي او د ډوډۍ سره یې من قبل ان یتماسا نه دي ویلي، نو شپېتو مسکینانو ته به ډوډۍ ورکوي یا لې ولا ښځه حلالېږي کني مجرم دی. نجومي ته لاس ښودل او خپل پالو ښکل دا سخت جرم دی. حضور پاک دې ته شرک ویلې نجومی څه خبر دی او د ستورو دا درته چا ویلي چې ستوري سپیري او ستوري بختوري دا د غلطو خلکو خبرې دي زموږ اسلام کې دا خبرې نشته دا د جاهلانو خبرې دي چاوي د جمع په منځ کې سړې سورته فاتحه وي یعنی مقتدی زموږ مذهب دا دی چې مقتدی بنوي دی او په جهري او په سرري په دواړو په پټو کې به چپ ولاړ وي. دوو مذهبونو کې دا ده چې په څرګند هغه کې به نه وایي او په پټه مونځ کې به وایي او څلورم مذهب دا دی چې هغه په پټه او څرګنده دواړه وایي خو ته به د مذهب نه نه وځې ځکه دا د مذهب غاړه کې چې د سټ نه وښکله نو بیا به سهار له خرابېږي یو لار ده، زموږ وطن ته مذهب حنفي را رسېدلی دی او احنافو مسلمانانو دا ملکونه فتح کړي دي، نو دې وطن کې چې کوم مذهب دی د اهل سنت والجماعت هغه مذهب حنفي دی، نو د دې نه مه وځه کنې په بلا به واوړې، څه الله به قادیاني شې، څه الله به عیسايي شې، څه الله به درنه بل څه بلا جوړه شي، نو د مذهب پابند اوسېږه. په هغه لار چې علما، بزرګان، اولياء، بادشان، خلافتونه تېر شوي دي، په هغه لار باندې روان اوسېږه، په هغه سړک، سړک مه پرېږده، کنې په کنده کې به ورپروزې يا زمري او شرمښان به دې وخوري. چا وي ما قرآن شريف ختم کړ، ثواب مې مور پلار ته وبخښه، ډېر دې ښه وکړ، خدای دې ورته ورسوي. خو د قرآن شریف هم مبارک دی خو لاس ورپسې اوچتوه صدقه کوه ډوډۍ خیرات کوه ځکه ډوډۍ خیرات کول صدقه کول کې هیڅ اختلاف نشته او په بعضو د قرآن شریف په لوستو کې او په روژو کې دې کې څه اختلاف شته اګر چې زموږ مذهب دا دی چې ثواب ورته رسي ډېر خلک دا سیاسي جنازې کوي پلانکی لیډر پسی جنازه وشه پلانکی پ... الکه یو دی خیرات ور پسی وکه نه دی خیرات نه کی دا سیاسی جنازه ورته اسانه ځکه الله اکبر ولې تشنو دا خور سو کولیس حرام پیسو باندې یا د سود پیسې چې در سره راغلي ما خو ورته وی که در سره راغلي اتفاقا بینک کې د پیسې خې او ګټه پیراله نه چاله ورک ماغي جماعتونه او مدرسې مه جوړه چې څوک د سود کاروبار کوي هغه سره لین دین مه ساته خو په یو مسلمان بدګماني مه کوئ په وس یو جماعت امام دی چې تنخوا او د مدرسې چې راجمع کې لس زر روپۍ ته جوړېږي او جماعت طلباو دپاره چې وظیفه راځي دی هغې کې ډوډۍ خوري نو که طالبان پې خوشحاله نو ډېره ښه ده ځکه وظیفه خو د طالبانو مونږ ورپسې کیږي ښا ان طالبانو ته که سبق خې شاګردانی هغه له څوک راوړي سه او دې مر سره خوري نو خیر دی او که هغه په خوشاله قاتل د مق... یعنی یو سړی څوک مړ کی نو دا غیر رشتہ داران با قاتل په خپل نه وجني حکومت ته به حواله کوي ځکه کدی په خپل مړ کی شاید چې هغه په غلط مړ کړي چا ورته ویلي چې دا ده وجلې د هغه غلطي یا د هغې خپلوالان راشي د ده پلار مړ کړي او ورور مړ کړي نو چې په خپله څوک بدله لي د دې نه فساد جوړېږي بیا خانداني جنګونه ترې جوړېږي او حکومت چې بدل والي په هغې نه دغه شی نه جوړېږي نو دا فرایض د حکومت دي په یو مجرم سزا جاري کول دا د عامو خلکو کار نه دی دا د حکومت کار دی. چاوي کې یو سیمینار وی اجلاس وی او د مانزه وخت شي خو مالک او د سیمینار والا اجازه نه کوي موږ به څنګه چلو کو نه ته به مانزه لځې اداغه وخت کې درنه تپوس کوم که د اسمات اداره غنو سبکه زور یې درک نو د اجلاس او د سیمینار والا به پروا لري به او که صدر مشرف درته په خپل و چې خوځې بنا نو ته به د هغه پروا نه لري چې او د سماتي زور درکړي نو دا مونږ خو د سماتي نه کم نه دی که کم دی ورته خپل کار کوم زه مانځل ځم نو مونږ قضا کوم د خدای حکم منل د انسان د حکم د منلو نه مخکې دی او د انسان تابعداري د خدای د حکم په پرېښودو کې نشته لاهور جومات کې چې تبرکات پراته دي دا یقیني نه دي زه په خپله تللی یم درې څلور ځله او ما د هغه مشر نه تپوس کړی دی عالم دوست م همدا چېرته د پیرانو پیرانو بزرګانو چا راجمع کړي دي ځکه هغې کې یو رومال مولوده که تاسو لیدلی او د دی د زمانی د مشین ګن دی وی دا د فاطمی بی بی د لاس رومال ما یی ځه دروغجنو د هغی زمانه کی مشینونه کوم دی او د هغی زمانه کی دا ګلکاری کوم دی وه او یو پټکی پکی پروت دی د پنجابیانو اوږده قوله ده پکی او شین پټکی تی راتاو دی وی دا د حضور پاک ده نو دا هم دروغ دی ځکه د حضور زمانه کی دا قولی نه وی او نه د تیلو کار وو د پنجابیانو هغه اوږده خولۍ دغه شان خوله ده او شين غټ پړکې ترې راتاو کړی نه نبي کريم داسې په سر کړی دی نه د هغوی زمانه کې دا دغو نو دغه اکثر دروغ دي چا د نيک سړي چا راوړي دی د خپل پير صاحب هغه نه حضور پاک جوړ کړی دا د پيرانو مریدان چی کنه نو پيران نه الوزي دا اکثر دا مقبرې کې دا ګمبتونه او دا زيارتونه او دا مالګې چی ږدي دا دغه شان پيرانو مریدان دغه کوي مشهوري کي نو قبر ولا جوړ کي ګمبد پي جوړ کي او مالګه ورته کيدي د امدن يو ذريعه شي نو دي مريدان جوړي او بيا دا ګوري نه چي دا سړي په شريعت باندي برابر وکړو نو په چا بد ګماني مه کوي خو دا اکثر دا خلک کوي د دنيا د غرضونو لپاره چا خپل پلاران په حجرو کي ښخ کړي دي ناست دي ورته او خلقو ته کرامتونه بیانوي چې ماله شکرانې راوړي نو دا غلط کار دی هلکه قبر خو د عبرت ځای دی د آخرت د یادولو ځای دی د آمدن ځای خو نه دی او نه د ښځو د جمع کېدو اډه ده نو دا ښځې پرې راجمع کېږي یا داسې کارونه کوي دا د شریعت نه خلاف کوي قبرونه هغه شان پکار دي څنګه په سعودي عربو کې دي که چا حج کړي ساده قبر د دواړو جهانو سردار قبر کې چا ګوتې نه دی وهلی، هغه د خاورو دی او دا ګنبد پې د یو حفاظت د پاره جوړ شوی، یو لویه واقعه ده به یې درته چرته بیان کړم نو خلقو هم جوړ کړ کني ګنبد قبر پخول دا شریعت نه خوښوي. چاوي که یو مالک ډرایور ته وې کتا باندې مې بیا ډرایوري وکړه نو ځان باندې خزه طلاق کړه نو بیا هغه په ډرایور باندې ډرایوري وکړه نو چې ډرایوري کړی کنه او طلاق داسې شرط کړی نو طلاق واقع کیږي که یو ښځې د د اړخ د لاندې ماشوم مړ شي په خطا نو دا ښځه به دوه میاشتې روجي نیسي بیا درود شریف ووایه اللهم صل علی سیدنا محمد دوکه چې خدای زمونږ ملک د فتنو د دشمنانو د جنګونو نه محفوظ کړي خو دا هندوان او انګریزان او یهودیان په خپل کور کې په غم مبتلا کړي او موږ مسلمانان ترې محفوظ کړي خدای زموږ دې حکومت ته هدایت وکړي دې مشرانو ته هم هدایت وکړي د دې عقیدې او عملونه صحیح کړي او زموږ د ټولو عقیدې او عملونه صحیح کړي خدای رشته هم د حضور پاک سره وتړی د انګریزانو نه هم رشتې پرې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین